دا تختی سلورمه تختی ده او دا ډیره لازمه او ضروری ده ځان په دې باندې پوه کول پکار دي تقریبا سشل تختی هغه به اسان شي یعنی د مد د سبق پوری تقریبا دا شل تختی هغه جوړیږي تقریبا بیا ځان له حساب نو د شلمی تختی پوری به تاسو ته سبق اسان شي ټول به بیا دغه شان دي نو دا لږه ګرانه ده په دې ځان پوه کول پکار دي اوسه پورې مونږه ربط د دې دارې چې د اوسه پورې مونږ پنځه سبقونه او ویشل ویل شول د دې حاصل دار چې مونږه حروف په شکل او په نوم باندې وپېژندل دې ځای پورې خلاصه ده د تختې چې هغه د زبر تختې ده څلورمه تختې ده د زبر تختې شروع کو د دې زبر د تختې د مخکې سره یو څو ضروری خبرو اهمو بیان او دا د استاد د حرکاتو د خودلو په باره کې چې باغې باندې با استاد عمل کول پکار یا استاد لا مثال په تور صبر نو د زبر د پیجانتلو دو خبری یو دا دینخی تا زبر ویلی شي زبر همیشه د حرف د پاسه دینخی تا زبر ویلی شي او زبر همیشه د حرف د پاسه دو خبری د جوړ با زبر د دې جوړ دی او جوړ د دې با زبر دی دا درې خبرې شي دو خبرې د روان بد دی روان دی او روان د دې بد نو دا شپږ خبرې شي یو خبره د جوړ او روان جوړ او روان د دې با زبر بده یو خبره نو دا اتخه و خبرې شي یو خبره د عادت جوړولو کچره تپوس وکړی شي چې دا حرف وایا نو بیا به صرف هغه روان وای صرف روان وای که چرته موږ نه څوک تپوس وکړي چې دا حرف وایا نو به صرف روان وای او جوړ به هغه داغې نه کیږي جوړ به کله کو چې جوړ تپوس وکړی شي دا اتمه خبره دارنګي بل خبره د حروفو د یو ځای یو والی خبره چې حروف د یو ځای یو ځای ویل او په را روان وخت کې ماشوم د سبق د روانولو جوګه شي یعنی پاغه باندې عادت شي بیا دانګې د حروفو د بدلولو خبره لسمه خبره د دوه حرفونه وړاندې ورسو کړی شي لکه باتانو تابا داسې جوړ کړی شي یولسمه خبره د حرکاتو د بدلولو یو خبره د هر نوي حرکت د مرکب په ویلو کې با د زوړ حرکت هغه ویل شي او لستل کېږي با چې ماشوم د حرکاتو د ویلو په طریقه هغه خپوش تختې چې خز دوا دارنګي د زور سبب امتحان هغه کیستل او دا خو د استاد لپاره څه خبري په دې طریقه باندې نو دا تختې خزده شي بیا به نورې تختې اساني وي نو د زبر تختې استاد به د ماشومان ته د یادولو دا خبره بار بار یو سو پیری هغه وای دا به خز دشي د دې بیا چې دا زده شو چې دې نشان ته زبر وای زبر ورته ځکه وای چې دا همیشه د حرف د پاسه دا تعریف شول دي چې زبري نو دا به همیشه د پاسه معروف ادا کی زبر دویم نوم حرکت دے حرکت والا حرف ته متحرک حرف وای دا حرکت ورکی حرف لا دو خبری د دې په جوړ کې دي جوړ دې ته وای کله چې د حرف او د هغه د نشان نوم دواړه یو ځای واغسته شي هغه ته جوړ و نو با زبر د دې جوړ دی او جوړ د دې با زبر دی دارنګ هر تخته په درې مرحلو باندې هغه تقسیم کړی شي دا غي طریقه ده یعنی اول مفردات بیا مش مشکل حروف او بیا باندې مرکبات د مرکبات او د مش مفردات حروف اوله طریقه استاد به جوړ کړي شاګردان بروان دي هر تخته په درې مرحلو باندې تقسیم اوله مرحله مفردات به په دریو طریقو سره وایو اوله طریقه استاد به جوړ کړي شاګردان بروان نو اول بدای چې ماشوم ته بداتا خودلی نو اوله طریقه استاد به جوړ کړي چې ځان لوي نو صرف جوړ بکی روان به بیا نه وي نو چې اوله طریقه استاد به جوړ کړي مفردات دا ز با زبر تا زبر نا دا مفردات دي اوله طریقه استاد به جوړ کړي شاګردان به روان نو زه به جوړ کوم تاسو به روان وای با زبر تا زبر چې ځان له بزان له اول به جوړو با زبر تا زبر او هر هر حرف بخپل خپل اقسام ترسه روبی جا هغه تقسیم بدل نه یری ابل تیاری څنګه با زبر زم جوړ روان دوانا تاسو چې ځان له هم جوړ روان دوانا کوي بل ملګری هم جوړ روان دوانا بکه دا تخته چې خیال شي نو مخکې تر شرو تختو پورې با کار حسان شي دا ټولې طریقې هر تختې په درې مرحلو تقسیمي او دغه طریقې دي پکې استاد بم جوړ روان دوانه کې شاګردان بم جوړ روان دوانه کې درېمه طریقه په مفرداتو کې استاد بم صرف روان وي شاګردان بم صرف روان وي با تا ث ج ح خ د ذ را ز س او په جوړ کې مر پکاري ځکه خپل خپل هر ځای ته حرف رسول د الف بیخی نه راکاګو نو هغه با هغه تبا خپل حتا دارنګي دوله سروب دی مقدار راکاګو نو هغه خپل حتا پنځل سروب دی مقدار زیات راکاګو نو هغه په نوم کې خپل حد تر رسول غواړي ها زبر ها ګور دی مقدار میم زبر ما څلورمه طریقه استاد مم صرف روان وي شاګردان مم صرف روان وي سره د اجرا د غټ حروفونه دا سی بیا وختن په وختن اجراګانې نورې مو سره ډیری خو دلته سره د اجرا د غټ حروفونه ثمر جعل حمل خراج دا خابا غټوایو زکه چې تا په غټو حروفو کې شته